ذالک بس دوړو کتابونو کې دا یو مسله ده استقبال استدبار په بنیان کې جائز ائمه په نسبان دي احناف په نسبان غیر جائز د احناف دلایل سنن ابي داود کې مخکې مفصل ذکر شو اوس د ائمه ثلاثه پر دلیل الرخصت فی ذلک نو په دې ائمه ثلاثه د پر ټول دلایل راځي درې فقط درې دلایل اولنې دلیل دا پرونه سبق کې مونږ وی رایت ابن عمر انا خراحلته مستقبل القبله ثم جلس يقول لها فقلت يا ابا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا عبد الله بن عمر فرم بلا انما نهي عن ذلك في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا باس زدي منګه دو جواب کړو یو جواب دا چې فيه حسن بن زکوا سانپور رحمت الله علیه احادیث او اباطی او په دې باندې د متعدد علما او د جر تعدیل حوالی ذکر کړی حسن بن زکوان انا دې و مروان اسفر والا روایت مروان اسفر والا روایت چاغه کې حسن بن زکوان دی او بز موجود کې وګوره کاغه کلام د تفسیر غنو محدثین او اسماء الرجال رجال والا تذیب کړي دویم دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ دا واړه کولو کړه مخه تا اوخوا نو دا بسبب سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بیا فعل الراس والعين یا بسبب اجتهادی نو بسبب اجتهادی نو د صحابي عمل موقوف کړه صحابي عمل قول یا فعل موقوف نو موقوف او الته د مرفوع مقابله نشو او تمکر واجب ذکر کړی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د ابو رضی الله عنه د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه سلمان فارسی رضی الله عنه دا مرفوع روایتونه دي نو موقوف عمل د صحابي د مرفوع روایتونو سره مقابله قطر نشو دیم حدیث بابنا رخصت فی ذلک عن عبد الله بن عمر قال لقد لقد ارتقيت على ظهر البيت دلته ظهر البيت وای کلا بیتنا کلا بیت حفصه دا نسبتونه حقیقتا یا نسبتونه مجازا او ګور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اګسمات ته ناس ته تشریف فرماله عبد الله بن عمر برس پسې خدیل لقد ارتقيت على اثار البيت زو خدیدم سکار د پاره زما دا مطلب نو چې پر نبی اسلام باندې فرمایي چې زما د تذب پر کې زما خدیدو غرض بل څه سکار پر پر خدیدم ناسب واقع دا چې پیغه شوه فرایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نبی اسلام اسلام ولید علال لبنتین لبنتین په دوه وخت باندې آداب کې آداب ته اته اسمات ته سره کېږي نو چت ځابر ناس پکار دی ورنه تلويز خطر ده مستقبل بیت المقدس شام طرف ته مخ کړو بیت المقدس طرف ته مخ کړو لحاجتی د پاره د قضاء حاجت نو دا ثابت شو به فعل النبي صلی الله علیه وسلم او چې مخ صاحب بیت المقدس ته کې په مدینه منوره کې نشاط طرف کوم طرف ته راځي بیت الله طرف ته زمونږ قائل صاحب رحمت الله علی په دې جوابونه کوي هغه کې مقصودی جواب شارعین ذکر کوي وقال الاحناف بالکراهیه فیهما دا صحرا کې مکروه دی او په آباده کې مکروه دی قال احمد رحم الله يجوز يجوز الاستكبار في ما دون الاستكبار حنابلة قول شو چې استقبال بالکل نه پکار استدبار په آبادی کې او په سهارا دوړ کې جائز وهو روایت عن ابي حنیفه ورد على حنیفیه حدیث نه المذکور فی الباب بوجوه احناف یو څو طریقې سره ترجیح ورکړي خپل مطلب د پاره په دې حدیث سره الاول انه قولی دا بوایي ور سره د حدیث قولی دی وحدیث ابن عمر فعلی دا فعلی روایت دی او قولی د پارا ترجیح دا په فعلی باندې الثانی انه محرم حدیث ابو ایوب انصاری محرم دی وحدیث ابن عمر مبیح حدیث عبد الله بن عمر مبیح دی والمحرم راجعون علی المبيع زمونږه د قاعده ده چې محرم د پر ترجیح ده په مبيع باندې لیل احتیاط فی الامر الدین دو شو درې ان قاعده کلیه هغه قانون کلی ده او حدیث عمر واقع تعارض لا تعم هغه یو حالي واقع ده چې عذر به سوج به هغه پر عموم راځي نه والقاعده راجعه على واقع حال خبر پوه شوي الرابع ان الاعتبار في هذه المساله للفرج دون الوجه عبد الله بن عمر د نبی اسلام فرج نه لیدل د نبی اسلام مخ لیدل پښوی نو دا کېدې شي چې د نبی اسلام مخ بیت المقدس دی علي فیصل دا د بیت المقدس دی فیجوز ان یکون صلی الله علیه وسلم متوجه الی بیت المقدس بالوجه وصدر دون الفرش ضرور شو پنځم انو یجوز ان یکون الجواز خاصتا له صلی الله علیه وسلم دا د نبی اسلام خواص کې بای ځکه د نبی اسلام فضلات با خدمت کې خوړو دا د نبی اسلام خواص کې بای لیکن دا جواب قاسم نه خوخی ځکه استقبال ته قبله کې نبی اسلام په مامورات او په منیات کې ځان امت ترویشن کړ ويرجع عليه صلى الله عليه كان يتافي بغسل ما في أمر تعظيم القبلة إلا ما على الله لو ساعد من نائم فتح دا ګن جواب نشو کنه نو قائل صاحب رحمت الله علیه بنیادی خبر کوي والحق فی الجواب حق په جواب کې دا مخ بیت المقدس ته چاکړي په مدینه منوره کې نو شاه راځي بیت الله طرف ته دا دا خلق ځان له جوړ کړو حقیقت حال دا نه ده مخ بیت المقدس ته کې د استقبال د کعبه ته بالکل د سر راځي نه پښې شکه نو مدینه منوره ته ورشه او مخ کا بیت المقدس طرف ته او شاه بیت الله طرف ته د سر راځي نه والحق في الجواب ان جواز استقبال بيت المقدس عند الغائب يثبت بحديث ابن عمر دا استقبال بيت المقدس طرف ته د عبد الله بن عمر پر روایت ثابت دی واما الاستدبار للقبلة فلا دا قطعا نه ثابت پښې نو چې دا قطعا نه ثابت نو استقبال استدبار په بنیاد کې بنیادی خبره ختمه شوه څنګه لأن القبلة على ست جنوبي من المدينة دا قبله چې دا په جنوب طرف باندې ده په مدینه منوره کې و بیت المقدس ليس على سمت شمال منها او په شمال باندې واقع نه حتى يلزم من استقباله استدبار للقبل هو منحرف عن السمت الشمالي منا الى جهه المغرب قريب من الوسط بين الشمال والمغرب من المدينه فالمستقبل من المدينه اليه ليس بمستدبر القبله بیت المقدس مدینه منوره کې د شای مخه شام ته رسوي نو د شاه بیت الله طرف ته د سر راځي نه دا راویانو خپل زعم مانویلې چې مخ دا شو د شاه کوم طرف ته راځي بیت الله ته دې لپاره د داج خبره نه ده دا حدیث ګورو په نورو کتبو کې طبقه اولا والا روایتونو کې فقط مستقبل القبله راغله ده او مستقبل الكعبه د سر راغله ده لکه فإن الحديث في سنن ابن ماجه دا حدیث په سنن ابن ماجه پاتشتم سپکشته ده وفيه مستقبل بيت المقدس بس محکم طرف ته کړو نبی اسلام او مستدبر الكعبه دا د ترټکه شته نه په ابن ماجه مستقبل القبلة ابن ماجه وګوره اته مذهب هم په دې عنوان لاندې دا سر دا راځي مستقبل القبلة دا مستقبل بیت المقدس ليس فيه ذکر استدبار القبلة وفي ابي داود وګوره دلته ابو داود کې ترمذی کې ویلو مستكبر الكعبه دی ابو داود کې شته دا ټکی على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته دا مستقبل الكعبه کوم ځان ځان په زور دا په زور جوړ کړ په خپل وهم وهمي سره په خپل وهم شوی او مخ بیت المقدس شي نشا کوم طرف ته راځي بیت الله طرف ته راځي نه دا خدای سره شته د مستقبل او قبله په مدینه منوره کې هغه مستقبل د کعبه بالکل سره یې نه ابن ماجه کې دا روایت موجود دی فقط مستقبل بیت المقدس او دلته موږ ګور ابو داود کې مستقبل بیت المقدس لحاجته دارنګه وفي مسند دارمی مسند دارمی کې وفي مستقبل بیت المقدس ليس في ذکر الاستدبار القبلة وفي مسلم مسلم یو سلیو درشم کما مستقبل بیت المقدس او مستدر الکعبه دا د سرشته ده دا تازان و هم جوړ کړو خبر دی ورانه کړ پښې اوس ګره د روایتونو ګورو طبقه اولا روایتونو کې دا مستقبل البيت المقدس اشتره او مستقبل الكعبه بالکل اشتره نه نو طبقه ثانی کې خبر رااله طبقه ثانی کې نو طبقه ثانیه ثالثه کې بیا راوی نو ځان لوام جوړ کړو نبی اسلام مخ بیت المقدس ته کړو نو شارغ بیت الله ته نو بیت الله ته جایز دی په جو سره باندې بیا ځل یو مذهب جوړ شو حالانکه مستقبل د مدینه منورې په سوی شاپ دغه شاپ بالکل کاوه طرف ته راځي نه د شکل وان تو ګور مخ بیت المقدس تو کا استاشاق به طرف ته کوم ځای راځي وفي سنن النسائي سنن النسائي کې مستقبل الكعبه بس دا بیت المقدس او مستقبل شام د نشته ده وفي مستقبل بیت المقدس لحاجتي ليس فيه ذکر استدبار القبلة خبر پوه شوي او چې تاسو ځین کې براشي بخاری شریف کې دا استدبار ذکر شوی په دې ټول کتابونو کې مستقبل د بیت المقدس ذکر شوی او استدبار د قبله طرف ته نه ذکر شوی تبلیغ ذکر کړي نبی اسلام مخ بیت المقدس طرف ته وکړو ان شاکم طرف ته وکړو بیت الله طرف ته لكن لو يشير بتنيعه امام بخاری په خپل عادت باندې اشاره کوي دې خبره ده الا ان المحفوظ هو مستقبل بیت المقدس فقط محفوظ روایت کوم روایت بیت المقدس والا نسب ورکه دا بخاری کوم ځای کې ویل دا د بخاری په عادت باندې توپوي دا بخاری په عادت باندې توپوي ولكن فهم هذا من سريع البخاري ويزل پر خبر باندې د عادت امام بخاری نه يحتاج الى لطف القريحه چا چې طبيعت روغي حنفي سړی خوشي غیر مقلد بنا په دې نه کوي چې طبيعت روغ وي وقادت الذهن الذهن تیز وي خوشي د بیا د امام بخاری رحمت الله علیه په عادت باندې کوي باراله د امام بخاری په کومه باج طرق کې استدبار ذکر کړي نو امام بخاری دې اشاره کوي چې محفوظ روایت مستقبل د بیت المقدس دی مستقبل الكعبه دا چې د محفوظ روایت نه دی خو لکه نسائی کې مسلم کې ابو داود کې ابن ماجه کې دا صریح په دې باندې ته مستقبل نو د دې وجنه د احناف نور جوابونو تړواجس پاتې شو پښې دا واقع جزیه ده دا واقع تل حال دی دا قاضي کلی ته او دا نسکا سول لیدل نسکا اعلی لیدل نسکا اصل نه لیدل دې ته راجت پاتې شو وای په مدینه منوره کې مخ بیت المقدس دی د شاه بیت الله طرف ته د سر راځي نه او دا د تخت ولا روایتو سره موافق پښو زمون مشایخ الله دې وفا مرکړو الله دې قبرونو د رحمتونو ډک کړي پوه بس هغه دې تکلفات هم بشو دا جواب دی دا جواب دی دا جواب دی وای بیت المقدس مخ بیت المقدس په مدینه کې وی نشا بیت الله طرف راځي دا ځان خپل فرض کړي دا د سرشته ده پوه بس دا شوافی او بنیاد سره ختم شو په دلایل باندې چې نبی اسلام د عبد الله بن عمر وایي چې نبی اسلام مولید مخ کړو بیت المقدس طرف ته اشاره اغلو بیت الله طرف ته دا شاه بیت الله طرف ته راځي نه نه دا استدلال استدلال سره ختم شو دا د روایت او درې روایت د عائشه رضی الله عنها د عراق والا روایت کوم ابن ماجه کې راځي هغه کمزورې دي نبی وینا مسلک مختار عند الاحناف هم دغه چې استقبال استدبار او صحرای کې بنیان دي نو مرفوع روایتونو سره ثابت دي نه ده پکار جابر رضی الله عنه نو د څه سوزونه بغیر د کشف د عورت نه ممکن نه دی قضا حاجت دی نو چې کشف د عورت نه دی کړی نو قضا حاجت ممکن نه دی معشوم سنته نو معشوم سنتول او کشف د عورت نه بغیر ممکن نه ده حداد بعد زیرناف لري کوي نو کشف د عورت نه بغیر ممکن نه دی پښوی جما وتی کشف د عورت نه بغیر ممکن نه دی لیکن ضرورت مقدر به قدر ضرورت پښوی ضرورت مقدر به قدر ضرورت کوم مقدار تاسو ضرورت وي هغه مقدار کول پکار دی پښوی اوس د اسماعیل تدین او سلطنه پرتګ مو باته خوښوي هغه ځای کې دسمات دلته پرتګ باندې دسمات لازم نه نه پر ولا پرتګاف مکلاو کا تزمک ته نږدې شي بیا الضرورت یقدر بقدر ضرورت بیا که شته ورته کا بل نه پرتګ مو باسه که تزمک ته نږدې شي لاټین هغه خصوصي موضوع ته نږدې شي بیا سره کا شته ورته زدا نه ده پکار الضرورت یتقدر بقدر الضروره ډاکټر اپریشن کوي ستن لګي غیر محرم ده بس کوم ځای کولاول ستن لګول پکار وي هغه ځای کولاوي نور بدن کولاول سره دا څه کار دی ضرورت مقدر په قدر د ضرورت باندې د دې اهمش روایتونه دي ګوره شاګردان دوی وکیع عن الامش دا وکیع نقل کوي د عمشنا عن رجل عن ابن عمر او د دې عمش یو بل شاګرد دی قال ابو داود نو قال ابو داود چې غرض څه دی یعنی د مدار راوي څوک دی عمش د عمش شاګردان دوه یو دی وکیع او دیم دی عبدالسلام بن حرم د دې دواړو پر روایتونو کې فرق دا واقعي چې نقل کوي د عمش نه عن رجل عن ابن عمر یعنی د عمش او د عبد الله بن عمر په منځ کې یو واسطه ذکر کوي د رجل مبهم دا بل واسطه ده که بدون واسطه بل واسطه منځ کې رجل مبهم دی وروى عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك دا عبد السلام مو د دغه نقل کوي د اعمش نه وکيوم شاګرد شو عبد السلام هم شاګرد شو د اعمش وروات اسلام بن حرب عن الامش عن انس بن مالک ملک واسطه نشته ده خبر پوښو یو بل واسطه نقل کوي بل شاګرد بلا واسطه یو فرق دوی فرق دا وکی چې نقل کوي د عمش نه دا من مسندات عبد الله بن عمر او دا عبد السلام چې نقل کوي من مسندات انس بن مالک طرف باندې پوه غرض د قال ابو داود د عمش په تلامذه او الفاظ کې فرق یو بل واسطه بل بدون واسطه او یو په مسندات د عمش کې د انس بن مالک او بل په مسندات د عبد الله بن عمر صحیح کوم یو دی نو صحیح به دا شي د عبد السلام من حرف عن الامش عن انس بن مالک دا نه دی صحیح ولی د عمش لقاء د عمش ملاقات د انس بن مالک نه بالکل نه دی شوی دا کی ارسال دی دا دې دې ارسال د استطاعت عمش بالکل د انس بن مالک سمانه ده ثابت هر او بدا چې کولو د اودس معقول تبا دو سړي به یو ځای کې ينظر كل واحد الى عورت صاحبه وهما يتكلمان خبرې به هم کولې ادیو بل عورت ته به هم قتل دا دې شریکه نبی اسلام الله مبعوث کړو د هر امر شرعي نبی اسلام دا فقدور د سړیو ځای کې یو بل سره خبرې هم کوي او کشه د عورت هم کړي یو بل عورتونو تم ګوري دا کار نه ده پکار کرایت الکلام عند الخلا دا مکروه تحریمی بشي سره باندې پوښوي د ملګری ناس یا دښمن ته یو بل سره خبرې کوي ایو بل عورت تم ګوري دا خو حرام قطعی دی ځکه الله پاک یم قوت علی ذلک الله به غوسه کی الله چې غوسه کی په حرام باندې غوسه کی بیا دا خراب خبره نه ده ها کل واحد لا يسر الى عورت صاحبه هو يتكلمان خبرې کوي نو دا خبرې کوي بیا دا د مکروه شي کرایه الكلام عند الخلاء د مصنف رحمت الله شیخ عبید الله بن عمرو مایتارا قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير نظر روایت د یحیی بن ابي كثير نقل کوي اکراما وردا شاغل سوق شو اکراما عن هلال بن عياض قال حدثني ابو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي الاسلام فرمایل لا يخرج الرجلان ځکه کلام منفی ده نفی عمل نه کونه ده هیڅ عمل نه کوي عمل در معنا کونه ده هغه مثبت منفی کوي فقط لیکن دا نه بهتر ده لا یخرج الرجلان لا یخرج الرجلان لا یخرج نه دا نه دی وځي دوه سړي لیکن روس الف لام دی او دلته جیم ساکن دی نه مجزم وی کنه او نو دوړ انتقال ساکن راجد حرک حرک بالکسر لا یخرج الرجل نه دی وځي دوه سړي یذربانو غایت چې دوار یا دسمات تا درا علی کاشفین عن عورتهما دار کشف دا خپل عورت کړي يتحدث خبري هم کوي فإن الله عز وجل يمقت على ذلك الله په دې ډیر غوسه کوي نو شوکانی لیکلی دا په حرام قطعی ده دا عنوان چې د کرایت الکلام عند الخلا مبروز هم شو چې ترتب د مقدر بل عزت راځي دا حرام په کار دی نه ترتب د مقصد په دوه څه باندې دی دا کاشفین عن عورت ما كل واحد ينظر الى عورت صاحبه وهما يتكلمان نبدي الله وسکی ها کشف د عورت کړي خو كل واحد لا ينظر الى عورت صاحبه او خبرې کوي نو بیا چې دې دا مزدار چې د کراهت راځي د حرام نه راځي په خبره پوه شوئ قال ابو داود ابو قال ابو داود کتب غواړی ځای کې ما چې قال ابو داود غرض منغوي قال ابو داود غرض قال ابو داود هذا لم يسند الا عكرمه بن عمار د يحيى بن كثير یعنی په دې حدیث کې ګوره علت غامزه ده ډېر پټه بیماری ده یو دا چې ډاکټر وی چې د عام بیمارو باندې کوي او بل د ډاکټرانو کې او چې ډاکټر وي چې هغه د وینې د وړو بولو ټسټونو کې ناغه کې مرض معلومه دا لوی ډاکټر معلومه نه کله کله په حدیث کې ظاهري ته بیماری هغه هر سړی ته کوي او حدیث کې ظاهري بیماری نه د راجع ټول څه دي لیکن هغه بیماری ډیره پټه ده پښوی علت په حدیث کې لري نو بیا هغه بن عام خلق نه پوي هغه ابو حاتم رازي غوانه سره دار قطنی غواني نسائی غواني امام ابو داود غواني امام بخاری غواني داسي جهابزه په دې باندې پوي علت غابزه او سبانه ګور هغه ته ټول طرف معلوم دي دا روایت فلانی راغله فلانی راغله فلانی راغله د پلان یوازې مسند کړي نور مسند کړي نه نو د یحیی بن ابي کثیر د ګن شاګرد دی یو شاګرد د اکرمه بن عمار دا اکرمه بن عمار توي د عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني ابو سعيد قال سمعت رجل دبر الصابين واقف دا من مسندات ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ذکر کړ او د یحیی بن ابي کثیر نور شاګردان دي لکه مثلا امام اوزاعی رحمت الله علیه هغه دا حدیث مرسل ذکر کړي بر د صحابي نوم نه ذکر کړي ورسو دا استاد دی د دې استاد څلور شاګردان دي په دې یو څلور شاګردان کې یو شاګرد فقط مسند ذکر کوي او نو ټول مرسل ذکر کوي او تا ته ټول طرق مخامخ دي نو دا څه وجه ده چې ټول شاګردان یو شان دی وای ادا یو شاګرد بل شان د دغه غوونه ډېر تیز د واورې د نور وادرې خبر پوه شو یو سره ما میاش لیدلې په دې کې کې نور چاو نه لیدل یوان تا میاش لیدل د کوم ځای نه تا چشمه لګولې تا میاش لیدل پوه شو نو استاد ټول شاګردان نور شاګردان دا مسند نه ذکر کوي ایو شاګرد مسند ذکر کوي نو سوجه به پکې نو دا یحیی بن ابي کثیر ګټ طلاق دی لکه امام او زای والی دا هیڅ چا د حدیث مرسل ټول مرسل ذکر کړي او عکرمه بن عمار مسند ذکر کوي من مسندات من مصدات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نقال ابو داود هذا لم يسنده الا عكرمه بن عمار هچا دا حدیث د امام یحیی بن کثیر په شاګردان کې هچا مسند نه ذکر کړ بلکې مرسل ذکر کړ عکرمه یوازې مسند ذکر کړ نو څه چل دی پکې